السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو ستړي مشئ قدرمنو اورېدونکو تاسو ته بهتر معلومه ده چې خلافت غږ راډیو ازمایښتي نشرات پیل کړي دي او موږ هڅه او زیار کې یو چې خپل رسمي نشرات ډېر ژر پیل کړو نو په دې کوشش کې چې په رسمي نشراتو کې به انشاءالله هېڅ قسم خنډ او ځنډ نه راځي او همداراز د نشراتو وخت به هم زیاتېږي او ورسره ورسره به هغه خپرونې چې په هغې کار روان دی او ډېر ژر به اماده شي، نو تاسې به ورځ تر بلې د خلافت راډیو په نشراتو کې مثبت بدلون احساس کوئ او ورځ تر بلې به نو دا څپې غښتلې کېږي او قوي کېږي به او د مرتدینو، طواغیتو او کفري نړۍ ملا به ورماتوي. قدرمنو اورېدونکو! لکه څنګه چې تاسې ته معلومه ده چې دغه کفري او طاغوتي بتپالو رسنیو نو دومره زهرجن تبلیغات کړي دي چې زموږ نه یوازې دا چې د ځوانانو بلکه د علماوو او همداراز د د ټولنې د مختلفو اقشارو هغه ذهنیتونه یې بیخي تبدیل کړي دي او تخریب کړي دي دوی ته اسلام کفر او کفر اسلام ورمعرفي کړی دی تاسې خپله ځان سره فکر وکړئ چې یوه ډله مسلمانان د دوی سره د دوی په واک کې دي او دوی سره کار کوي او یا د دوی په اصطلاح رعیت دی د دوی د تسلط لاندې سیمو کې دي خو هغوی ته هېڅ نه ویل کېږي خو بله ډله مسلمانان چې دي هغه د هغوی ځای په غرونو او دشتو او میرو کې هم نه کېږي نو له دې معلومه شوه چې دوی اسلام هم په دوه ډوله تقسیم کړی دی چې له هغې ډلې یو امریکایي اسلام دی. نو راځئ د امریکایي اسلام په اړه تاسو ته یو لنډه مقاله لرم له پیله راسره پاتې شئ. په اوس وخت کې د په نړۍ کې دوه ډوله اسلام موجود لري، یو هغه اسلام دی چې الله جل جلاله په پر محمد صلی الله علیه وسلم نازل کړی او هغه خپل امت ته په مکمل ډول رسولی دی. د اسلامي امت د تاریخ په اوږدو کې مسلمانانو منلی او هم یې په خپل فردي او ټولنیز ژوند کې تطبیق کړی دی او همدا ډول یې له هغه څخه د دفاع په لار کې په میلیونونو سرونه قربان کړي دي. د اسلام علماوو هم تل د همدغه اسلام په اړه د دښمنانو د تورونو او شکونو علمي او معقول ځوابونه ویلي او د دغه دین د مختلفو اړخونو او احکامو د شرح کولو لپاره یې په لکونو کتابونه لیکلي چې د نړۍ په بېلابېلو ژبو کې په پراخه پیمانه موجود دي. دا هغه اسلام دی چې الله جل جلاله له هغه څخه پرته بل هېڅ دین نه قبلوي لکه چې فرمایي، ان الدین عند الله الاسلام. او تر هغه به دغه جنګ جاري ساتي تر څو مسلمانان له اسلام څخه وباسي چې دغه کار به هېڅ کله تر سره هم نه کړای شي الله فرمايي ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم هميشه به وي کافران چې جګړه به کوي له تاسې سره تر هغې چې بیرته وباسي تاسې له خپل دین یعنی اسلام څخه که چیرې دوی په دې کار وتوانیږي یعنی تر څو چې مسلمانان په هغه اسلام ټینګ ولاړ وي چې الله نازل کړی دی نو د کفارو جنګ به د دوی په خلاف هر وخت په یوه یا بل شکل حتما روان وي او دوی به یې مسلمانان یوازې هغه وخت د دوی دوستان ګڼي چې هغوی له اسلامه ووځي. الله جل جلاله په بل آیت کې همدغه مفهوم داسې بیانوي، ولن ترضی عنک الیهود ولا النصاری حتی تتبع ملتهم، هیڅکله به یهود او نصارا له تا څخه خوشاله نه شي ترڅو چې د دوی پر ملت یعنې دین روان نه شي. له یادو شویو آیتونو په واضح ډول معلومیږي چې الهي اسلام هیڅکله یهودو، نصاراو او نورو کافرانو ته د منلو وړ نه دی او له همدې امله یې په ټوله دنیا کې خپل ټول مادي او معنوي وسایل په کار اچولي تر څو الهي اسلام په هیڅ ځای کې تطبیق نه شي او که چیرې تطبیق شوی هم وي هغه باید په هره طریقه چې وي له مینځه یوړل شي خو د الهي اسلام په مقابل کې یو بل ډول اسلام هغه دی چې غرب او په سر کې یې امریکا د هغه د معرفي کولو، خپرولو او تطبیقولو لپاره کار کوي او خپل ټول مادي او معنوي وسایل په کار اچوي تر څو په اسلامي نړۍ کې همدغه امریکايي اسلام د الهي اسلام پر ځای د مسلمانانو په ژوند کې ځای ونیسي. د امریکايي اسلام د معرفي کولو لپاره د امریکا د تر ټولو مهمې تحقیقاتي ادارې رنف کارپورېشن چې په امریکا کې د امریکا نظام ته له امریکا څخه د دفاع لپاره د تحقیقاتو، مشورو ورکولو او ستراتیژیکو مطالعاتو لوی او مهم مرکز دی او د معاصرې امریکا لوی رهبرانو او مفکریني غړي او مشاورین دي چې د هغوی په ډله کې د امریکا پخوانی د دفاع وزیر هرلورډ براون، فرانک کارلویچ، ویلیام پیري، ډونالډ رامسفیلډ، د ملي امنیت پخوانی لوی مدیران او مشاورین، سیکو کریفټ، کنډولیزا رایس، زلمی خلیلزاد، او په دوهمه نړیواله جګړه کې د امریکایي فوځ لوی قوماندان جنرال ارنولډ، د امریکا معاصر فیلسوف او مفکر فرانسیس فوکو یاما او د امریکا پخوانی مشهور خارجه وزیر هینري کیسنجر شامل دي. د امریکا لپاره د اسلامي نړۍ په اړه د پالیسۍ جوړولو ستر تحقیقاتي مرکز دی او د امریکا حکومت ته د اسلامي نړۍ په چارو کې په سیاسي، اجتماعي، دفاعي او ستراتیژیکو چارو کې پالیسۍ جوړوي او د اسلامي چارو څېړونکي ورکې د مسلمانانو پر ژوند مسلسلې څېړنې کوي او نتایج یې د امریکا د حکومت بېلابېلو ادارو ته د تطبیق لپاره ورکوي. یوه طرحه د همدغې ادارې یوې ډلې مستشرقینو چې چېریل بېنارد یې مشري کوي وړاندې کړې ده. چېریل بېنارد چې په خپله یهودۍ او د افغاني الاصله امریکايي زلمي خلیلزاد ښځه ده، دغه طرحه یې د متمدن ډېموکراټیک اسلام، ملګري، منابع او ستراتېژۍ په نامه په درې اتیا صفحو کې ترتیب کړې چې د خلیلزاد تر څنګ نهو مستشرقینو او څېړونکو هم ورسره مرسته کړې ده. یاده شوې طرحه یوه نوې امریکایې اسلام معرفي کوي او بیا د دغه نوي اسلام د خپرولو لپاره په اسلامي نړۍ کې ملګري تشخیصوي او هغه منابع په ګوته کوي چې د دغه نوې اسلام په تطبیق کې ورڅخه استفاده کېدای شي او هم د الهي اسلام د له منځه وړلو او یا محدودولو او مسخه کولو لپاره ستراتیژۍ وړاندې کوي. راځو د امریکایې اسلام پېژندنې په لور. هغه اسلام چې امریکا یې غواړي، چیریل بینارډ یې په دې ډول تعریفوي، امریکا، نوې صنعتي نړۍ او په مجموع کې بین المللي ټولنه داسې یو اسلام غواړي چې د نورې نړۍ له نظامونو سره پر یوه لار روان شي، ډیموکراټیک او مترقي اسلام وي او پر نړیوالو قوانینو، احکامو او اخلاقو وچلېږي. په یاد شوي تعریف کې لاندې نقطې مشخصې شوې دي، لومړی، اسلام باید د امریکا او بین المللي ټولنې په خوښه وي، دویم، اسلام باید یو بېل تشخص او ځانګړی نظام ونه لري، بلکې د نورې نړۍ له نظامونو سره دې یو شی وي. دریم، اسلام دې دموکراتیک وي، یانې د خلکو له خوا دې رامنځته شي، نه دا چې د وحی پر بنسټ دې ولاړ وي. څلورم، اسلام دې خپل زوړ شکل پرې ایښی وي او نوی مترقي شکل دې یې غوره کړی وي. پنځم، دغه اسلام دې په احکامو او اخلاقي فلسفه کې د غرب له احکامو او اخلاقو سره یو ډول وي. چیرل بینارت وروسته په همدغه صفحه کې د دغه اسلام د منونکو د ملاتړ او تشویق په هکله لیکي، دا به د حکمت کار وي چې، په مسلمانانو کې د هغو عناصرو ملاتړ او تشویق وشي چې له نړیوالې سولې او بین المللي ټولنې سره یو ځای پر لاره ځي، ډیموکراسي او تمدن خپلوي. په پورتنۍ جمله کې دغه مفاهیم جوت شوي دي. لومړی، د ټولو مسلمانانو ملاتړ باید ونه شي، بلکې د خاصو عناصرو ملاتړ دې وشي. دویم، د هغو عناصرو ملاتړ دې وشي چې له کفارو سره هېڅ ډول مشکل نه لري، بلکې له هغوی سره په نړیواله سوله کې ژوند تېروي او په جهاد هېڅ باور نه لري، که څه هم چې کفار په مسلمانانو هر څه کوي. دریم، د هغو مسلمانانو ملاتړ دې وشي چې ډیموکراسي د ژوند د تګلارې او غربي تمدن د ژوند د بڼې په حیث مني. لیکواله د مسلمانانو او کفارو تر منځ د بېلوالي عامل د دغو دوو امتونو تر منځ د غرب له فرهنګ څخه چې هغه یې نړیوال فرهنګ بولي د مسلمانانو لرېوالی ښيي او لیکي، له نړیوال معاصر فرهنګ څخه د مسلمانانو لرېوالی د هغوی او د نورو تر منځ د کړکېچ زمینه برابره کړې ده. د پورتني عبارت مانا دا ده چې د مسلمانانو او نورو تر منځ به تر هغه وخته کړکېچ دوام ولري تر څو مسلمانانو خپل اسلامي فرهنګ پرېښی نه وي او نړیوال فرهنګ یې خپل کړی نه وي او هر کله چې د فرهنګ دغه توپیر له منځه ولاړ شي نو کړکېچ به په خپله له منځه ځي او دا کټ مټ همغه مفهوم دی چې الله جل جلاله یې په قرآن کریم کې دغه یادونه کړې ولن ترضا عنک اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم یهود او نصارا به تر هغه له تا څخه راضي نه شي تر څو چې د دوی ملت ونه مني او دا ښکاره خبره ده چې نننی نړیوال نظام او نړیوال فرهنګ یهودانو ایجاد او ډیزاین کړی او نصارا یې چې برتانیا او امریکا یې په سر کې دي په ټولې نړۍ تطبیقوي او د همدغه نړیوال فرهنګ د عملي کولو لپاره یې ټوله اسلامي نړۍ د جنګ میدان ګرځولې ده تر څو خپل نوی اسلام ورکې عملي کړي. د خلافت غږ راډیو قدرمنو اوریدونکو دا د امریکایي لیکواله چیرل بنارت د زلمي خلیلزاد د ښځې د کتاب څخه را اخیستل شوې ژباړه او مطالب دي چې تاسې یې اورئ. دا د دوی پلانونه او د دوی طرحې دي، د امریکایي اسلام د طرحه کولو او تطبیق په لار کې د دوی کومې پالیسۍ او تګلارې چې دي نو هغه اورئ او تاسې خپله په دې باندې فکر وکړئ، غور پرې وکړئ او په دې وپوهېږئ چې امریکا او نړیوال کفر کوم پروګرامونه لاس لاندې لري. دا چې د دغه غربي بتپالو او مزدورو رسنیو نه د دغه په ارتباط کوم پروګرامونه او برنامې نشته دی نو علت یوازې همدا دی چې دا د همغه خور نه خوري او له همغه ځایه خړوبېږي نو په دې خاطر دوی د دغه پردې تر شا چې څه روان دي د هغې د رابرسېره کولو لپاره په هېڅ ډول کار کولو ته راضي نه دي نو مسله دا ده چې د امریکایي اسلام د تطبیق لپاره چې کوم کارونه او کوم پروګرامونه دوی په لاس کې لري او کوم اهداف یې ټاکلي دي او کوم خلک یې مشخص کړي دي هغه تاسې پېژنئ د هغوی په اهدافو تاسې پوهېږئ چې کوم علما، کوم روشنفکران، روڼ آندي، لیکوالان، شاعران، ژورنالیستان دوی. هڅولي دي، دوی ګمارلي دي، هغه تاسې ټول پېژنئ او که تاسې یې نه پېژنئ نو موږ به یې ان شاء الله وخت په وخت که تاسې خلافت سره پاتې شئ در وبه یې پېژنو. نو د دوی یو پروګرام دا دی چې هغه څوک چې امریکایي اسلام تطبیقول غواړي او دوی هغوی دغه اهدافو ته د رسېدو لپاره ټاکلي دي نو د هغوی لپاره زمینه سازي یې کړې ده او لومړی دا چې د دغو عناصرو لیکنې او مطبوعات باید چاپ او په ارزانه خپاره شي. نو تاسې ګورئ چې ګڼې مجلې چې په وړیا ډول تقسیمېږي چې هغې کې کلید، مرسل، همدا راز نورې ډېرې رسنۍ دي چې په وخت په وخت به یې تاسې ته در وپېژنو، تاسې به پرې پوه شئ، دا د مختلفو موسساتو کومې برنامې چې دي، همدا راز کوم مجلات چې دي، هغه په وړیا ډول تقسیمېږي او هغې کې ټول همدغه د امریکایي اسلام په اړه کوم افکار چې دي، کوم ذهنیت د تخریب لپاره چې کوم عناوین دي، مضامین دي، هغه خپرېږي او تاسې یې ګورئ چې د چاپ دغه مطبوعات چې دي، دا ټول امریکا چاپ کوي او په وړیا ډول یې او په ارزانه توګه یې تاسې ته وېشي او د دوی هدف هم همدغه دی چې دغه امریکایي اسلام په اړه ستاسې فکرونه تخریب کړي. دویم دا چې باید دغه ډلې او عناصر تشویق کړای شي چې د عامو خلکو او ځوانانو لپاره لیکنې وکړي. نو درګرده دوی دغه لیکوالان او دغه روڼ آندي او ړوند آندي دي. دوی لګیا دي نو د ځوانانو د بېلارۍ او تخریب لپاره مبتذل ناولونه، مبتذلې لیکنې، فحشا خپروي او لګیا دي لیکنې کوي په دې برخه کې دوی ته خپل فنډ، دوی ته خپلې پروژې ورکول کېږي او د دې لپاره په خلاص مټ لګیا دي کار کوي، د مخنیوي لپاره یې هېڅ نشته او بلکه د تشویق او هڅونې لپاره یې مختلف سفارتونه لګیا دي لوړه بودیجه په کار اچوي او دوی نو نه کار اخلي. درېیم د دوی نظریات او افکار باید د حکومتي تعلیمي نصاب د دینیاتو په کتابونو کې ځای کړای شي نو تاسې که وخت په وخت نصاب تعقیب کړی وی نو دوی په نصاب کې ډیر منفی بدلون راوستی دی راځئ لږ ما سره تم شئ او تاسې د تیر نصاب او د پر دې وروسته کې د امریکا له لوري د بدل شوي نصاب بیلګې وګورئ او بیا به راشو خپل مضمون ته د امریکا لخوا یوازې د افغانستان تر اشغالولو وروسته څو څو ځله تعلیمي نصاب تبدیل شو اول ځل یې هغه نصاب له منځه یوړ چې د د روسانو پر وړاندې د مقاومت او جهاد په کلونو کې د اسلام د اساساتو پر بنا په یوه سالمه اسلامي روحیه لیکل شوی و. د مجاهدینو د نصاب پر ځای یې یو بل نصاب راوړ چې د جهاد او د هغه د دفاع په اړه ټول مضامین او مفاهیم ورڅخه ویستل شوي وو، تر هغه وروسته یې بل نصاب عملي کړ چې په بشپړ ډول د سیکولریزم پر روحیه لیکل شوی او عیار شوی و. په وروستي نصاب کې داسې ادبیات او مفاهیم ځای کړل شوي چې په شعوري ډول نوی نسل له اسلامي مفاهیمو او عقایدو څخه په داسې ډول لرې کوي او د غرب له فکري، اخلاقي او اجتماعي ارزښتونو سره یې اشنا کوي چې هغوی ورباندې پوه هم نه شي. د غرب مفاهیم لکه سیکولریزم، لیبرالیزم، ډیموکراسي، په غربي معیار بشري حقوق، له کفر او کافرانو څخه کرکه نه کول، له کفارو سره ګډ سوله ییز ژوند او نور ډېر غربي مفاهیم په نوي نصاب کې په ډېرې ځیرکۍ او ماهرانه طریقې په تدریجي ډول ځای پر ځای شوي او په مقابل کې ټول هغه مفاهیم له کتابونو څخه ویستل شوي چې د نوي نسل پر اسلام د ټینګ پاتې کېدلو په مقصد د مجاهدینو د وخت په نصاب کې ځای پر ځای شوي ول. د دې لپاره چې د دې ادعا ثبوت مو وړاندې کړی وي، یوازې د مثال په ډول د مجاهدینو د وخت د نصاب او د امریکایانو تر نګرانۍ لاندې د جوړ شوي نصاب د اول ټولګي د کتاب محتوا په مقایسوي ډول وړاندې کړو او د هر مضمون په پای کې د راوړل شوي تبدیلۍ د وضاحت په خاطر یوه مختصره تبصره هم دراوروو. اورېدونکي به واوري چې په څومره پیمانه اسلامي مفاهیم یوازې د اول ټولګي له کتاب څخه ویستل شوي دي. قدرمنو اورېدونکو! تاسې به. د روسانو پر وړاندې د مقاومت او جهاد په بهیر کې د نصاب د لومړي ټولګي په کتاب کې لوستي وو چې د بې د حرف لاندې لیکلي وو چې بې بابا بابا قرآن شریف وایي قرآن شریف د الله کتاب دی خو د نوي نظام او د غربي نظام په راتګ سره هم د دې بې در حرف لاندې لیکل شوي چې بې بریالی بریالی کې کباب بابا هم کباب خوري نو تفسیره دا ده چې قرآن او د هغه لوستل غورځول شوي قرآن شریف د الله کتاب ګڼل غورځول شوي او پر ځای یې د ګېډې د خواهشاتو د پوره کولو په مقصد د کباب خوړلو یادونه شوې. د ټې د حرف لاندې لیکل شوي چې ټې ټوپک، زما ماما ټوپک لري، په ټوپک جهاد کوي. د دوی په نصاب کې لیکل شوي ټې ټال، خاټول په ټال کې ځانګي، خټک د خاټولې ورور دی. نو تاسې اوس واورئ چې د ټوپک او جهاد درس غورځول شوی، پر ځای یې د بې پیغامه جملو درس راوړل شوی دی. د جیم د حرف لاندې لیکل شوي چې جیم جهاد، جهاد فرض دی، احمد جهاد ته تللی، زه به هم جهاد ته ځم. دوی د جيم د حرف لاندې په خپل نصاب کې راوړي چې جيم جالوان دا جاله ده، سراج جالوان دی او جاله له ژيو څخه جوړېږي. نو د جهاد د کولو او د هغه د فرضيت درس په جالې او جالوان تبديل شوی دی. د څۀ د حرف لاندې راوړل شوي چې څۀ څادر اسلم څادر لري، دا اسلم څادر نوی دی، زه په څادر لمونځ کوم. دوی ليکلي دي چې څۀ څرخه زما مور څرخی کوي، څرخی ته په لمڅي ناسته ده. په څادر د لمانځه کولو د ديني مفهوم غورځول شوی دی. د دال د حرف لاندې په تېر نصاب کې لیکل شوي چې دال دین، اسلام زموږ دین دی، زه په خپل دین سر ورکوم او ټول کافران زموږ د دین دښمنان دي. دوی د دال د حرف لاندې لیکلي چې دال دوکان، ودود دوکان لري، په دوکان کې سودا خرڅوي، داود له ودود سره مرسته کوي. د اسلام د دین په هغه د سر ورکولو او د دین د دښمنانو د پېژندلو درس غورځول شوی او پر ځای یې د دوکان درس راوړل شوی دی. د رې د حرف لاندې په تېر نصاب کې لیکل شوي چې رې، روژه، روژه نیول فرض دي، موږ په کال کې یوه میاشت روژه نیسو، روژه روغتیا ته ګټه رسوي. د دوی په نصاب کې راغلي چې رې، رمه، کوثر رمه لري، رمه په غره کې پیايي او له رمې څخه شېدې اخلي. تاسې یې خپله واورئ. د روژې د فرضیت، د روژې د نیولو او د هغې د ګټې تر درس ټول غورځول شوی دی او پر ځای یې د رمې او غره خبره راوړل شوې ده. د زې د حرف لاندې راغلي چې زې، زکات، زکات پر مسلمانانو فرض دی، زکات په مال کې برکت پیدا کوي، زکات بېوزلو ته ورکول کېږي. د دوی په نصاب کې راغلي چې زۀ زرګر زما زوی زرګر دی زمرک له زرو څخه ګاڼې جوړوي او په ګردېز کې د کاڼو دوکان لري د زکات د فرضیت د زکات له امله په مال کې د برکت او بې وزلو ته د زکات د ورکولو د دیني مفاهیمو درس ټول غورځول شوی او پر ځای یې د زرګر زور او کاڼو خبره راوړل شوې ده د اول ټولګي د ماشوم لپاره دا جمله ډېرې غیر منطقي دي او بې ځایه دي چې ووایي زما زوی زرګر دی د ګې د حرف لاندې راغلي چې ګې ږیره زګیره پرېښودل موقت سنت ده زما پلار ږیره لري د ږیرې خلالول په اودس کې سنت دي دوی د ږ د حرف لاندې لیکلي چې ږ وږی وږ وږمې او تورګل غنم ورېبل سپوږمۍ د غنمو وږي راټول کړل وږمې د غنمو د وږو څخه کودې جوړې کړې. د ږیرې د پرېښودلو د پلار د ږیرې لرلو او د ږیرې د خلالولو د سنت والي د دیني مفاهیمو درس غورځول شوی دی او پر ځای یې د وږمې او تورګل د غنمو خبره شوې ده. د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو! تاسې ته به اوس په ثبوت دا رسېدلې وي چې دوی، په څومره هنر او په څومره حکمت د اسلامي نړۍ نصاب هم یرغمل کړی دی او تاسې ته دا جوته شوه چې دوی څه کول غواړي اوس تاسې وایي چې د دغه نصاب له منځه وړل او د دغه نصاب په روحیه او په دغه نصاب مشتمل ښونځي بندول د خلافت مسولیت جوړیږي او کنه تاسې به په دې قانع شوي یاستئ چې خلافت په خپلو ساحو کې ولې خپل دغه ښونځي بند کړي دي او ولې د یو اسلامي او پاک او سپېڅلي نصاب د تطبیق لپاره لګیا دی هڅه او کار کوي راځو د زلمي خلیلزاد د ښځې چیرل بنارد د کتاب څخه د راخستل شوي مطلب پاتو جزئیاتو ته تاسې په تیر مضمون کې واوریدل چې د امریکایي اسلام د تطبیق لپاره دوی کومې طرحې لري دا مو واورېدل چې په مطبوعاتو کې باید د همدغه خلکو لیکنې په ارزانه بیه چاپ شي او خلکو ته وړیا وویشل شي، دغه عناصر تشویق شي، وهڅېږي چې د عوامو خلکو لپاره او د ځوانانو د فکري تخریب لپاره لیکنې وکړي، همدا راز په نصاب کې تبدیلي راوستل شي چې دا تاسې عملاً په ثبوت درته ورسېده. څلورم یې دا ده چې هغوی ته باید راډیوګانې، ډله ییزې رسنۍ او د وینا منبرونه په اختیار کې ورکړای شي. تاسې یې ګورئ چې څومره رسنۍ دلته فعالیت کوي، که هغه اف ایم راډیوګانې دي او که. په دولتي او غیر دولتي ټلویزیونونه دي چې تاسو یې ګورئ چې څومره مبتذل پروګرامونه او مبتذلې خپرونې ترېنه وړاندې کېږي. دغه سریالونه که تاسو تعقیب کړئ، د تلویزیونونو نیمه بربنډې ګړاګانې تعقیب کړئ، همدا راز د دغه مبتذل پروګرامونه او خپرونې تعقیب کړئ، نو تاسو په خپله پوهېږئ چې د دوی اهداف څه دي، د دوی فکر څه دی او د دوی راتلونکي پلانونه څه دي. دا ټولو ته فنډ ورکول کېږي، د امریکا د سفارت له لوري دوی تمویلېږي او د امریکایي اسلام د تطبیق لپاره پراخه پروژې د کار لاندې دي چې دا د دوی د خپل کتاب نه راخیستل شوي مطالب دي چې تاسې یې اورئ. د دغه راډیوګانو له لارې نه د د سندرو فحشا لپاره، د د پېغلو او ځوانانو د بېلارۍ او د فکري تخریب لپاره په پراخه کچه لګیا دي، پروګرامونه روان دي او کار پرې کېږي او دوی ته په همدغه برخه کې چې موږ ورسره پاتې شوي یو او زه عملاً دا تاسې ته په ثبوت وړاندې کوم، موږ په همدغه ادارو کې پاتې شوي یو، موږ له معلومات دی چې دوی د د امریکایي اسلام د تطبیق لپاره. په پراخه پیمانه او کچه باندې کار کوي. پنځمه دا چې د اسلامي احکامو او مسایلو په اړه باید د دوی تعبیر او تفسیر په خلکو کې عام کړای شي تر څو وکولای شي له هغو بنسټګرو سره رقابت وکړي چې مدرسې، معاهدات او کتابخانې لري او د نظریاتو د خپرولو لپاره عصري الکترونیکي وسایل په کار واچوي. شپږم، ماډرن او سیکولر علما باید په پراخه پیمانه خلکو ته معرفي شي تر څو د دوی له لارې د قهرېدلو مسلمانانو ځوانانو څپاند عواطف او احساسات ساړه کړای شي. تاسې په خپله ټولنه کې هغه علماء پيژنئ او که نه يې پيژنئ نو وخت په وخت به يې موږ د ثبوت سره در وپيژنو چي ډير کله يې د د ځوانو مسلمانو مؤمنو مجاهدو محصلينو او متعلمينو احساسات ځپلي دي د هغوی احساسات يې ساړه کړي دي او هغوی ته يې د امريکايي اسلام تر سيوري لاندي درس ورکړی دی اووم غير اسلامي تاريخ او فرهنګ د پوهي او کتابونو د خپرولو لپاره بايد خپرونکي تشويق شي او د چاپ او خپرولو چاري ورته اسانه شي او هم بايد دغه ډول معارف اسلامي هېوادونو په تعلیمي نصاب او مطبوعاتو او مطبوعاتو کې ځای پر ځای کړای شي. په خاص ډول هغه تاریخ او معارف باید ډېر خپاره شي چې له اسلام څخه د مخه په اسلامي هېوادونو کې موجود ول. اتم، د مدني ټولنې په نامه دې د مستقلو تنظیمونو، ټولنو او احزابو په رامنځته کولو کې مرسته وکړای شي تر څو د مدني ټولنې، فرهنګ په خلکو کې خپور شي او هم دې د عامو خلکو لپاره سیاسي اجرااتو، د زده کړې او د بیان د ازادۍ فرصتونه برابر کړای شي. درنو اورېدونکو! تاسې د امریکایي اسلام تر عنوان لاندې دغه. مدلله مقاله وه مو اورېدله چې د زلمي خلیلزاد د ښځې له کتابه راخیستل شوي مطالب وو د څه زیاتونې سره تاسې واورېدل چې دوی د امریکایي اسلام د تطبیق لپاره اشخاص هغه تش په نامه علما همداراز ځوانان مدني ټولنې ټول یې په کار اچولي دي دوی لپاره ځانګړی فنډ ورکوي او د ځوانانو د فکري تخریب او بېلارۍ لپاره یې په پراخه پروژې په کار اچولي دي د ټلوېزیونونو له لارې د سریالونو له لارې دوی خپل فرهنګ، خپل کلتور دلته تطبیقوي او نو تر ډېره یې تاسې اغېزه ګورئ چې څومره کار یې کړی دی. ځوانان نو هغه څه چې د مسلمان مؤمن ځوان مسؤلیتونه دي، صلاحیتونه دي او رسالت یې دی، هغه یې هېر کړي دي او د غرب په جامه، د غرب په فکر او کلتور او فرهنګ باندې سمبال دي. اوس ورته خپل اسلامي فکر، اسلامي فرهنګ پردی ښکاري او غربي فکر او مفکوره او فرهنګ او کلتور ورته خپل ښکاري. دا تاسې عملاً په ثبوت یې ګورئ. او د دغه غربي رسنیو، راډیوګانو، ټلویزیونونو په درواغو باندې به هېڅکله نه غولېږئ. دوی وخت په وخت خلافت په خلاف بربنډ او تبلیغات کړي، پروپیګنډې کړي دي او موږ به انشاالله وخت په وخت دوی ته غاښ ماتوونکی ځواب ورکوو. موږ د دوی ټولې برنامې څارو، د هغې لپاره د ځواب په زیار کې یو، هڅه کې یو او وخت په وخت به تاسې د خلافت غږ راډیو څخه مختلفې برنامې او پروګرامونه واورئ. په دې هیله چې دغه مقاله مو د پاملرنې وړ ګرځېدلې وي، تر بیا چې زه سلطان عزیزاعظام ای د څو ډالرو په بدل کې د ایمان پلورونکو! ای زمونږ د مؤمنو او پتمنو خویندو بې پته کوونکو! ای ذلیله، بې حیا او بې ضمیره غلامانو! تاسې پوه شئ چې ان شاء الله تاسې به د خپلو اعمالو سزا په دې دنیا هم ووینئ او په آخرت کې خو د الله جل جلهو عذاب ډېر سخت دی. تاسې خو فکر کاوه چې نور مسلمانان ختم شول، نو ځکه مو په مخلصو مؤمنانو او مؤمناتو پسې هره دره او هر ناو وپلټه، خو الله جل جلاله د هغوی د انتقام لپاره تاسې ته اسلامي خلافت پیدا کړ. ستاسې د عملونو سزا اسلامي خلافت دی.